دا حادث په قیامت واقع کیدونکی ده او دا حدوث د عالم دا یو امر ممکن فی نفسه ده بلکه په نفس الامر کی چه ده ممکن ده نو مونږ سره بیا په دی کی مقصد دا دی چه چوک بحث نشی کولای بهرحال قصه خو ډیره طویل الاذیال خبره ده دا بیا مقصد دا دی چه کله فلسفی کتابونه سړی وایی بیا به دی دی خبری او که صحیح وضاحت چوک دی دی غواړی بیا دی زبدة الاسرار دی صاحب هدایت الحکمت کتاب ده زبدة الاسرار په هغې کې بیا دا مسائل چې داسې بیان کړي دي مما لا مزید علیه تاسو په دې خبرې پوه شوئ خو ما یې درته هسې مجملاً غوټه غوټه کیسه وویله ښه جي داسې کیسه ده و اثبات الجزء الذي لا يتجزا والقول بخلق الله تعالی العالم بلا واسطة يتوقف على ابطال القضیة القائلة بان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد ګوره تاسو امونږ نظریه دا ده چی الله تعالی جاعل ده او دا ټول مخلوقات تی ده مجعول دی او دا ټول چی پیدا کړی دی بغیر دی واسطی نه چی دی پیدا کړی دی هیڅوک ده سره په خلق کی شریک نه ده دا حکما رامیانو عقیده دا ده چی نه باری تعالی چی کوم دی خالق ته خو صرف دی ایک یوه عقل اول او دې نه بعد دا نور کائنات بیا عقل اول عقل ثانی او فلک اول پیدا کو وهکذا جپسې بیا د عقل عاشر دا ټول نظام چه کئ چلوی نو اوس دو توسط منی او مونږ د دې واسطې قائل نه یو اوس دا خبرې ثابتول چه دا ټول عالم دا مقصد دا دی چه الله تعالی بغیر د واسطې نه پیدا کړی دا په دې باندې موقوف ده چه ته به دا واسطه د عقول عشرو چه کئ باطله او دا واسطه د عقول عشره وو چی باطله یې دا به هله باطلیږی چی د دو دا قاعده به باطله کړي دو یوه قاعده ایښې ده چی کله یو شی مقصد دا دی چی بسیط وي من کل الوجوه په هغه کې نه د صفات ذاتیه وو اعتبار وي نه د اعتباریه وو یعنی بسیط من کل الوجوه وي یو شی نو چی کل من کل الوجوه بسیط وي لا یصدر عنه الا الواحد نو هغه نه به نه صادریږي مګر یو شی به صادریږي که نی بیا به په هغه کی ترکیب راشي نو تاسو او موږ به اوس رادرومو اول اول به دا نظریه چی کو باطلو دا نظریه به باطلو چی دا باطله ده چی الواحد لا یصدر عنه الا الواحد نو چی دا باطله کو اله به بیا دا خبره تاسو او موږ خپله عقیده ثابتولای شو چی دا ټول شیونه خدای پاک چی پیدا کړی دی دای مقصد دا ده چی بغیر د واسطې نه چی دی پیدا کړی دی. نو دا مسله به اول ورته چه غواړي باطلول غواړي دی وجه نه دی مونږ عقایدو غټ کتاب شرح المواقیف جلد نمبر چار صفحه نمبر ایک سو اټایس کی دا مسله بیا وضاحت سره لیکلی ده چه آیا استناد دی آثار متعدده او مؤثر واحد ته جائز ده که جائز نه ده نو په دی غټ دلائل ګڼ شی قائم کړی دی چه استناد دی آثار متعدده او مؤثر واحد ته دا چه ده جائز ده او دوی جائز نه بولی دو دلائل قائم کړي دو دلائل به تاسو هدایت الحکمت مئ به ځي او مقصد دا دی چه زبدة الاسرار کښې ګورو او خپل دلائل به بیا په شرح المواقف جلد نمبر چار صفحه نمبر ایک سو اټائیس کښې ګورو دا خو ما هسې درته اجمالی اشاره وکړه چه لکه دې مسئلې اوس په دې بلې مسئلې چه ده توقف ته نور به ان شاءاللّٰه العزیز آئنده فرصت کښې وائ دا اولنی مباحث لږ ډیر اہم دی تاسو دا خیال مه کوئ چه لږ مو وویلا بیا هسې بیا مونږ الرحمن الرحیم نو دا مسائل و بحث شروع و چی دینا متقدمین ابحاث نو کړی بیا مسئلہ داوا چی متاخرین بیا پدی که آخیر څه د پاره خوص کئی نو هغه خبر شروع وا نو بیا ده درې وجې ايغه پاره ويلې وې چي يا متاخرين په دې کي خوض دې دې وجې نه کوي چي دا مسائل دا مستنبط دي د دلائلو نقليو نه بيا يې مثالونه درته پيش کړ يا يې ويلي وو چي هغه اصول موافقه للسنت آ په دې باندې چي وي موقوف وي دې وجې نه دو بحث ورنه کوي. لکه مثال مسائل د امور عامه، دارنګه څه حصه د مباحثو د جوهر، جواهر او د اعراضو، ځکه چه په دې باندې څه اصول اسلامیه هغه موقوف وو، لکه قول بحدوث العالم دا موقوف وو په ابطال د هیولا او اثبات د جز باندې. دارنګه قول په دې خبره باندې کول چې الله تعالی دا ټول عالم بغیر د واسطې نه پیدا کړی ده دا موقوف و په ابطال د دغې قضیې باندې چې دو وایی چې الواحد لا یصدر عنه الا الواحد دا به باطل وو تاول دارنګه بله یوه مسئله ده حکما دا د معجزاتو نه انکار کوي دو دی معجزات نه منی نو اوس دا مسئله چی دو معجزاتو نه انکار کئی او مونږ خو معجزات منو نو دی مسئلی توقف آ په دی باندی ده چی ایا دی اسبابو او دی مسبباتو په مابینځ کی د اسبابو او د مسبباتو په مابینځ کی دا لزوم دا لزوم عقلی ده که دا لزوم لزوم عادی ده دا یوه اختلافی مسئله ده نو مونږ دا متکلمین مونږ دا خبره ثابتو چی د د اسبابو او د مسبباتو په مابینځ کی چی دا کوم لزوم ده دا لزوم عادی ده. دا لزوماً عادي ده او دو وايي چې نه د اسبابو او د مسبباتو په مابینځ کې دا لزوم لزوم عقلي ده نو په لزوم عقلي چې شي نو بیا هلته د سبب نه د دې مسبب تخلف راتلل دا ټیک خبره نه ده لهذا چې یو ور چاړه وه او مقصد دا دی چې په مره یې کېښودله او بیا یې داسې مقصد دا دی چې زور ورکړ په نو بیا دا خو سبب د دې ده چې بیا دې هغه شی چکي کټ کړي نو خامخا به دوئ وایي چکې ده کټ کېده لهذا دا معجزې دا دوئ نه مني او مونږ وایو چې نه خبره داسې نه ده د اسبابو او د مسبباتو په مابینځ کې چې کوم علاقه او تعلق ده دا مقصد او لزوم ده دا عادی ده یعنی خدای عادت په دی باندی جاری ده چی یو سبب چونکه دا دنیا دار الاسباب ده نو مقصد دا دی چی ډیر کله تا ځنی شیونه خدای پاک مقصد دا دی چی هغه سره دی بل شی راتګ دا ضروری کړی وی یعنی عام بیا مونږ وایو چی ددی شی سبب دا ده. لکه مثال په طور باندی لمر سره گرمی دا لازمی غوندی ده نو مونږ وایو چې د لمر دا د گرمی چه ده سبب ده دی گرمی سبب ده دارنگی اور سره سوزیدل دا عام بار بار مونږ وینو نو مونږ وایو چې دا اور دا دی, دی مقصد سوزیدلو دی پاره چه ده سبب ده لیکن اوس بنیادی خبره دا ده چې دا السبب او مسبب منځ کی تعلق دا مونږ عقلی نه بولو دا مونږ عادی بولو مونږ وایو چی د خدای پاک عادت په دی باندی جاری ده چی اور ته سړی لاس ونیسی یا څه په واچیږی بیا دی څه کئی سوځی نو که کله مقصد دا ده چی خدای پاک دا سوځول نه غواړی نو بیا دا ضروری نه ده چی اور دی وی بیا دی خامخا څه وکی سوځول وکی اوبه دی وی بیا دی خامخا غرقول وکی او ساړه دی وی بیا دی خامخا چه کی پریکول وکی نه دا خدای پاک په دې باندې چه کئ دا نتیجه مرتب کئ ځکه تاسو په مسلم الثبوت ابتدا کې دا صاحب مسلم الثبوت دې ته اشاره کړې ده اعنة المبادی بیدیک ونواصی المقاصد مفوضة الیک چه دی مبادیو او دی اسبابو هغه واګې آ خدای پاک دی تا په قبضه قدرت کې دی و نواصی المقاصد مفوضة الیک او نواصی دی هغه مقاصد و آهم تا طرف ته چه دی مفوض دی یعنی ته بیا په اسبابو باندی نتایج چه کئ مرتب کئ که ته یی مرتب کول ونه غواړی بیا نه مرتب کئ ادی پارا په مسلم الثبوت کی صفحه نمبر چودہ کی الشرح مواقیف جلد ایک صفحه دو سو اٹتالیس کی دا مسئله بیا تفصیلا ذکر کړې ده هلته په دې عنوان سره ده چی دا نظر نظر صحیح دا مفید دې نظر صحیح دا مفید د علم ده که نه ده نو هلته بیا صاحب مسلم ثبوت وایي ان الافادة بالعادة چه نظر صحیح وی نو په دی باندی نتیجه مرتب کیږی کنه دا د خدای عادت باندی چه ده موقوف ده که خدای پاک په مرتب کولو مرتب کیږی با کنی نه به مرتب کیږی معتزلو مذهب به رادرومی هلته درته مسلم الثبوت کی آ وایی چه نه دا په تولید سره ده تولید دیتو تای چه یو کار وکی سړی او بل کار لازما دی هغه نه چه کیږی پیدا کیږی لکه مقصد حرکت تی مفتاح په حرکت تی ید سره دو وای چی دارنګی چی سبب شی خامخا مسبب بیا په مرتب کیږی حکما وای چی دا نتیجه فیضان دا په طریقه دی اعداد سره ده په هر حال هلته تفصیلی مسئله ده دی مکمل یوی غنټی چی دا سبق تا خو دوره قدر خبره ده چی هغه باندی سوچ وکی دارنګی دی شرع مواقف دا مذکوره حواله چی ما درته ذکر کړه هغه ځای وګوری نو دونه به پته درته ولګی چی د اهل سنت والجماعت اعتقاد دا ده چی د اسباب او مسبباتو په مابینځ کی د تعلق چی کوم ده لزوم دا لزوم عادی ده دا عقلی نه ده او حکما یی عقلی بولی اوس دا خبره چی انبیاء کرامو نه معجزات صادر شی تاسو ته پته ده چی معجزه هغه امر خارق للعادت ته ورتایی نو دا مقصد دا ده چی په دی خبری موقوف ده چی مونږ به دا ثابتوو چی دا تعلق او لزوم د دې اسباب او مسبباتو په مابینځ کي عقلي نه ده نو اوس دې مسئلې نه بحث کول چونکه په دې باندي یو اصل اسلامي ولاړ ده نو دې وجې نه بیا علماء کرام په خپلو کتابونو کي دې مسئلې نه بحث کوي چي هل بین الاسباب والمسببات لزوم عقلی ام عادی ځکه دې مسئلې نه بحث کوي چي دا موقوف علیه درجې کي ده. دارنګ رئیسا والقول بمعاد الجسمانی یتوقف علی امکان اعادة المعدوم قول په معاد جسمانی باندی دا موقوف ده په امکان د اعادی د معدوم باندی دا مسئله ده چی مقصد دا ده چی معاد جسمانی بیا شته که نشته نو مونږ اهل سنت والجماعت رای دا ده چه معادی جسمانی دا چه دا دا ثابت تا معادی جسمانی دا چه دا ثابت تا نو اوس چه معادی جسمانی ثابت تا نو دا مسئلہ چه مونږ دا معادی جسمانی ثابتو دا په دی خبری باندی موقوفه ده چه اول به مونږ دی حکماو دا قضیه باطلودو وایی چه اعاده دی معدوم دا چه دا ممتنع ده اعاده دی معدوم ممتنع ده نو مونږ به د دې امتناع باطلو او دوئ چې کوم دلائل په دې امتناع باندې ویلي دي هغه نه به جوابونه کو او بیا به دا ثابتو چې اعاده د معدوم دا څه ده ممکنه ده اعاده د معدوم ممکنه ده بیا چې دا ثابته کو نو هله به ته بیا معا د جسمانی عقلی دلائلو سره څه کولای شې ثابتولای شې نو دا اوس دې نه بحث کول دې خبرې نه بحث کول چی دا اعادة المعدوم ممکن او ممتنع نو دا مسئله دا یو موقوف علیه درجه کی دا مسئله ده هسی تاسو پدی مسئله باندی سر خلاص شو شه جی دا مسئله هم هلته بیان کړی ده بیا تاسو کتلای سو شرح قائد کی او نبراس کی بیا صفحه دو سو دس باندی چی دا اعاده د معدوم دا ممکن ده که ممتنع ده مونږ دا خبره ثابتو چی دا چه ده ممکنه ده او دو دا وایی چی نه دا څه ده ممتنع ده هلته چی کوم دغه متن راغلی دا والبعث حق والبعث حق چی دا بعث بعد الموت چه ده دا حق ده دی مسئلی عنوان لاندی بیا د دی خبری تشریح چه ده ذکر شوی ده شا جی والقول بالمعاد الجسمانی او قول په معاد جسمانی باندی یتوقف علی امکان اعادة المعدوم دا موقوف ده په امکان دی اعادی دی معدوم باندی الی غیر ذلک دارنګه نور ګڼ شی مسایل مما شحنوا به کتبهم چی دو کتابونه په هغه باندی ډک دی نو یا دی دی وجه نه دو خوص پکی کړی ده و اما تفصیلا و تفسیرا لما تلقوه من الکتاب والسنه او یا دو دی وجه نه خوص پکی کړی ده چی دو تفصیل او تفسیر کئی دی هغو شیونو چی کوم دو ته دی کتاب او دی سنت نه چی دی دی هغه نه راخیستی دی نو هغه تفصیل او مقصد دا چه کئی تفسیر کئی هغه دی پاره فاختلفو فی التفصیل والتفسیر بعد الاتفاق علی الاصل نو کله دوئ د یو شی په اصل باندې متفق وی چه د دغی مسئلې د دغشی اصل ثابت تا البته دینه بعد دوئ په تفصیل او تفسیر کی چه کړای اختلاف کړای لکه مثال په طور باندې په دی باندې ټول مقصد دا دئ چي فرق اسلامیه متفق دي چي باری تعالی د پاره صفت د سمع او صفت د بصر دا چه د مثال په طور باندي ثابت ده لیکن بیا په دې کي اختلاف ده چي د صفت د سمع او صفت د بصر دا ایا مستقل صفتونه دي که دا هغه صفت د علم کي مندرج دي نو بعضی وایی چی دا صفت السمع او صفت البصر دا په صفت علم کی چی دی مندرج دی علم بالمسموعات ته صفت سمع وتائی او علم بالمبصرات ته صفت چا وتائی بصر وائی او بعضی وایی چه نه دا مستقل علی حده چه دی دی الله تعالی چه دی صفات دی مستقل علی حده نو اوس ګوره ټیک ته دا خبره په متقدمینو دور کی نه وه په خیر القرون کی نه وه چی آیا دا سمع او بصر دا مستقل صفات دی که په صفت دی مقصد دا دی چی علم کی چی دی مندرج دی خو لیکن ورستنیو له دینه بحث وکړو ځکه چی دی مسئلی اصل خو په قرآن او په حدیث په دغو کی چی دا ثابت ده خو وروسته په تفسیر او تفصیل کی چه راغلی ده اختلاف راغلی ده خو به هر حال نوره خو بیا مسئله د اعتقادیاتو ده تاسو په شرح عقاید کی ویلی دی چه صفات د باری تعالی نه عین دی ذات د باری تعالی سره نه غیر دی یعنی عین نه دی مفهوما او غیر نه دی مصداقا بیا چه کله موقع یی بیا به زه تاسو ته ددی خبری وضاحت کوم نن د سبق يو ځای پورې رسونکی ده بيا ناوخته کيږي په خو دې به انشاالله وضاحت درته کوم د مثنوي په رڼا کې مثنوي کې چې کوم مقصد يو شعر راغلی ده هغې کې چې کوم تانوي صاحب بيا تحقيق کړی ده کليد مثنوي کې جلد اول کې بيا زبردست تحقيق په دې مسئلې باندې کړی بيا به انشاالله العزيز چې ټيم ووايو خو دونه مسئله ده مونږ ښه جی ځکه مونږ وایو صفات الله لیست عین ذات ولا غیرا سواه ذا انفصال صفات الذات والافعال طرا قدیمات مصونات الزوال ښه جی وکما نو داسی مسئله ده کما اتفقوا علی اثبات صفتي السمع والبصر لکه څنګه چی دو اتفاق کړی ده په اثبات صفت سمع او بصر باندی ثم اختلفوا بیا یې اختلاف کړی ده فقال قوم بیا یو قوم داسی ویلی دی هما صفتان راجعتان الی العلم بالمسموعات والمبصرات چی د صفت سمع او صفت بصر دا راجع دی هغه علم بالمسموعات او علم بالمبصرات ته په دغی علم صفت کی مندرج دی خو علم بالمسموعات ته صفت سمع وتایی علم بالمبصرات ته بیا صفت بصر وایی وقال آخرون او نور نور محققینو بیا داسی ویلی دی هما صفتان علی حدتهما چی دا صفتان دی علی حدہ یعنی منفصل دی دی علم نه ځان له مستقل صفات دی وکما اتفقوا علی ان الله تعالی حی علیم مرید قدیر متکلم او لکه څنګه چې دو اتفاق کړی دا په دوی چې باری تعالی حی دا علیم دا مرید دا قدیر دا متکلم دا تاسو ویلی دی صفات ثبوتیه کمالیه یا مقصد دا دی چی وو یا اته بنا بر اختلاف دی ماتریدیه وو او اشاعره وو ثم اختلفو بیا دو علماء اختلاف کړای دا فقال قوم یو قوم دی ته ذهاب کړای دا انما المقصود اثبات غایات هذه المعانی چی مقصود اثبات تی غایات دی دغو معانیو دا چې هغه څه دي هغه غایات، من الاثار والافعال، هغه آثار او افعالو نه چې د مونږ وایو چې الله تعالی ته صفت د سمع ثابت ده، صفت د حیات ثابت ده، صفت د علم، د ارادې، د قدرت، د تکلم، نو بعضې خلق وایي چې دې نه خود دا صفات نه دي مراد، هغه غایات مراد دي ددې مقصد دا دی چی صفاتو کوم آثار دي او ددې چی کوم هغه افعال په مرتب کیږي هغه ورنه چی مراد وي او بیا دوئ وایي لکه ته چی وایې چی رحمت نو تاسو بیا هلته اعتراض کو چی رحمت خو رقت القلب ته ورته وایي او باری تعالی خو د قلب نه منزه ده بیا تاسو وایئ چی غایه د رحمت چی وي احسان وي نو دلته احسان ورنه مراد ده نو بعضې خلک وایي چی د رحمت او د غضب صفت کی او د سمع او د بصر د حیات د علم د دغو صفتو کی څه فرق نشته په ټولو صفاتو کی هغه غایات د صفاتو مقصد وی چی دا باری تعالی پاره چه دی ثابت دی شه جی انما المقصود اثبات غایات هذه المعانی من الاثار والافعال او دا فرقه داسی وایی و ان لا فرق بین هذه السبع او نسته دا فرق مابین دغو وو صفاتو کی و بین الرحمت والغضب والجود فی هذا اپ مابین د رحمت او غضب او جود کې په دغه په دغشي کې لکه رحمت غضب جود کې هغه خود صفت د رحمت او د غضب او د جود نه مراد بلکه د هغه هغه غایات او د هغه آثار مراد دي نو دارنګه دا صفات سبعه چې کوم دي دې کې هم هغه آثار د دې صفاتو بچي مراد دي. یوی فرقی دی ته مثال ذهاب کړی ده وان الفرق لم تثبته السنه او فرق دی په مابینس کی چیرته سنت ثابت کړی نه ده وقال قوم لیکن بل قوم راغلی د اقداس ویلی دی هی امور موجوده قائمه بذات الواجب چنا دی دی اغا غایات ندی مراد بلکه دا په خپله باندی دا صفات دا امور موجوده دی او قایم بذاته تعالی دی قایم بذاته تعالی دی او دا دی مونږ اهل سنت والجماعت رای ده چی دا نه عین دی ذات دی باری تعالی سره او نه غیر دی عین ندی مفهوما او غیر ندی مصداقا هسی تاسو پدی مسئلی باندی سر خلاص شو شا جی او مونږ په دې کې داغ ده چې خدای پاک پاره صفت تی سمع صفت تی بصر دا ټول صفات ثابت دی په بوش قرآن په دې باندې ناطق تا حدیث په دې باندې ناطق تی او بغیر د تاویل اور پاره ثابت دی په بوش ها دونه قدر خبره ده چې دا صفات داسی ندی لکه د تاسو او مونږ وال صفات د تاسو او مونږ سمع د تاسو او مونږ بصر هغه غوندی ندی ځکه چی دی تاسو او مونږ قوت تی سمع بصر وغیره دا خو دی آلاتو او دی اسبابو چی محتاج یی دی الله تعالی ول قوت سمع او بصر داسی ندی خو دونه موږ اجمالی عقیده ده چی دا صفات الله تعالی پر ثابت دی قرآن او حدیث په دی باندی ناطق دی او مقصد دا دی چی څنګه ثابت دی چی څنګه دی خدای شان سره لایق دی هغه شی ورسره چی دی ثابت دی خو دی تاسو او مونږ وال غوندی ندی وما التشبیح للرحمن وجها فصن عن ذاک اصناف الاهالی په پوه شی خدای پاکوال کی تشبیه نه داسی به نه وای چی ده پاره داسی صفت تی سمع ده لکه مونږ پاره چی کوم صفت تی سمع ده نه بس ده پاره صفت تی سمع چه ده ثابت ده خو مونږ وال غوندی سمع نه ده څنګه ده څنګه دی خدای شان سره لایق ده شه جی وت نو دغسی مثال ده نو دغی کی بیا وروسته دغسی تفصیلاتو کی اختلافات راغلی دی واتفقوا علی اثبات واتفقوا علی اثبات الاستواء علی العرش والوجه والضحک علی الجملة دارنګه ټول علماؤ په دې باندې اتفاق کړی ده چی استواء علی العرش ثابت ده وجه ثابت ده الله تعالی د پاره په احادیثو کی رادرومی ضحک دا الله تعالی د پاره چه ده ثابت ده خو اوس څنګه وجه ده څنګه استواء علی العرش ده په دې کې بیا دو اختلاف کړی ده ثم اختلفو بیا اختلاف کړی ده علماو فقال قوم یو قوم دې ته ذهاب کړی ده انما المراد معان مناسبه چی دغه سی متشابهات چی ذکر سی نو دلته مراد هغه معانی مناسبه یی هغه مناسب معنی سره به تاویل کړی هغه به ونه مرادی نو استوا نه به څه مرادی استیلا مراد وی غلبه ید الله فوق ایدیهم نه به څه مرادی قدرت ته الله تعالی به مرادی نو څوک چی دغسی په معانی او مناسبو سره څه کئی دغسی معانی او مناسبو سره تاویل کئی څوک داسی تشریح کئی او وجه نه به چه مرادی ذات مرادی و طواها او مقصد دا دی چی په دی کی له ټولو نه بهتره خبره هغه ده چی دا باندی تکلم وکی لکه امام صاحب هم په دی کړی ده امام مالک صاحب هم په دې کړی ده چی الاستواء غیر مجهول چی استواء مجهوله نه ده ځکه چی قرآن په دې باندې چه ده ناطق ده والکیف غیر معقول او دا کیف دا مقصد دا ده چی چه ده غیر معقول ده دا پته مونږ ته نه لګیږی چی څنګه کیفیت باندې به چه وی ناسته ئی والایمان به واجب بس ایمان په دې باندې چه ده واجب ده والسوال عنه بدعة او ده کیف کیف نه سوال ورنه کول چه سنګه به استوا یا سنګه به یا سنګه وجه دا چه ده بدعت ده بس مطلق ایمان په دې باندې چه ده واجب ده نو استوا غیر مجهوله ده کیف غیر معقول ده ایمان په دې واجب ده او سوال ددې نه بدعت ده تاسو په دې مسئلې باندې سر خلاص شه جي ځکه مونږ وایو ورب العرش فوق العرش لكن ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصالی چه رب دی عرش دا پورته په عرش باندې دا څنګه دا په بوسی مونږ هغه وصف تی تمکن او اتصال هغه مونږ مقصد دا چې دی قدرت کې نه دا څنګه خدای شان سره چی لایق ده وتواها قوم علی غرها او بل قوم راغلی دا صفات دغق دغسی پرشی دی په خپل حالت باندی وقالو او ویلی دی لا ندری ماذا ارید بهذه الکلمات چی مونږ ته دا پته نه لګیږی چی په دی کلماتو سره څه مراد ده خو بس چی استوا راغلی ده نو ثابته ده نور دی کی مونږ مقصد دا دی چی نور نه پوهیږو چی دی استوا څه مقصد ده نی دی تاویلات کولای سو دا دغسی په ظاهر باندی مونږ چی کو محمول کو او دا دی لوی ائمه و چه دا مذهب هم ده چی دا متشابهات په دغسی په ظاهر معنی باندی پریږدی هیڅ تاویلاتو ته پکی ضرورت نشته او دونه قدر خبر دو چه مونږ ته دا پته نه لګیږی چه په دی کلماتو سره خدای پاک مراد چه ده بس چه څنګه خدای شان سره لایق دی هغسی استوا ده بلکل په استیلا وغیره په دی سره تاویل قدر هم نه کو متقدمینو به دا نه کاوه او متأخرینو بیا د مجبوری په بنیاد وکړه چه خلقو په دین کی ډیر کود نه کرید نه شروع کړ بیا د مجبوری په بنیاد باندی دو په دی کی چه شروع کړ تاویلات شروع کړ چه استوا نه استیلا مراد ده ید نه قدرت مراد ده او دغسې مقصد ده وجه نه ذات مراد ده دا تاویلات یې شروع کړه کنه متقدمینو به په دې کې دا تاویلات هم نه کول بیا به ان شاءالله العزیز کله تاسو شرح فقه اکبر وایو لا یې ګورو بیا به مقصد دا چې هلته تاسو ته د دې مسئلې صحیح تفصیلات واضح شي اوس شاه صاحب وایی چی دا قسم مسائل چی دی دا قسم وهذا القسم لست استصحه دا قسم مسائل چی کوم دی دی وایی چی زه دا درست نه ګڼم ترفع احدی الفریقین علی صاحبتها چی دا قسم مسائل به اوچتی یو دی فرقتین احدی الفرقتین علی یو دی فرقتین په بل باندی اوس په داسی قسم مسائلو کی مثال په طور باندې یوه سړي رای دا ده چې حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها پر فضیلت ثابت ده بل رای دا ده چې نه حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها د پاره چې ده فضیلت ثابت ده نو اوس په دې کې شاه سوي چې زه دا درست خیال نه کوم چې دغه سي قسمه مسائلو کې به یو په بل باندې چې وي او چتوي به دا اختلافي مسائل دي چا به کوم پلا ذهن تلای چا به کوم پلا ذهن تلای او زه دا نه ګڼم چی په داسی مسایلو سره به یو سړی ددی معیار ګرځی چی دا اوس اهل سنت والجماعت ده ادبل اهل سنت والجماعت نه ده چی مثال په طور چا دا عقیده یی چی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها افضل ده په حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها باندی نو دا به اهل سنت والجماعتی اکه ده بله وه بیا به دا اهل سنت والجماعت نه یی شاسی وایی چی ما دا خیال نه ده ولی دا داسی مسائل ندی چی په دی سره سړی د اهل سنت والجماعت پاره دا معیار وی او په دی سره سړی د اهل سنت والی والجماعت والی نه بیا وزی دا داسی مسائل ندی دارنګه دا نور مسائل فرض کا کیف سنګه به دا خبره داسی شی و ان ارید قح السنه او که خالص سنتو ته وګوری فهو ترک الخوض فی هذه المسائل راسا نو خالص سنت خو دی دی چی دی دغسی مسائلو کی دی سړی بلکل خوض هم نه کیی کما لم یخوض فیها السلف لکه سلف صالحینو هم په دی کی خوض نه ده کړی لیکن چه کله ضرورت پیش سو نو دی وجه نه بیا سلف صالحینو په دی کی خوض وکړ خو داده چه اوس داسی نه ده چه دی کی متقدمینو په دغسی مسائلو کی یو قول ذکر کړی اوس تی مونږ آن دی تقلید کوو خامخا دی ورپسی چه کو منو نه داسی خبره نه ده ولما ان مست الحاجة الی زیادة البیان او کله چی پیښ شو حاجت زیادت بیان ته د ضرورت په بنیاد اوس خبره دا ده چی دا شیونه به پکی ملحوظ ساتی فلیس کل ما استنبطوه من الکتاب والسنة صحیحا او راجحا داسی خبره نه ده چی هر هغه شی چی متقدمینو مستنبط کړی د کتاب او د سنت نه آ د خامخا صحیح او راجح وی دا ضروری نه ده کله به دور مستنبط کړی وی او صحیح او راجح به نه یی او متأخرین به یو شعر مستنبط کی او بیا به چی وی صحیح او راجح به یی ولا کل ما حسبه هؤلاء متوقفا علی شیء مسلم التوقف او داسی خبره نه ده چی مخکنیو علماو یو شی موقوف ګڼلی په یو شی چی دا مسئله په فلانی شی باندې موقوفه ده نو خامخا دی بیا دا مسئله په هغی موقوفه یی دا ضروری نه ده کله به دوئ ویلی چی دا مسئله په فلانی شی موقوفه ده حالانکه هغه به په هغه باندی موقوفه وی نه او نه ده داسی خبره چی دوئ خلقو ګمان کړی چی دا توقف تی دغ شی په فلانی شی باندی ده نو دا دی خامخا بیا مسلم التوقف وی دوم نمبر خبره دریم نمبر ولا کل ما اوجبو رده مسلم الرد او داسی خبره نه ده چی کوم شی رد متقدمینو کړی نو آ دی خامخا واجب الرد وی او مسلم الرد وی چی اوس تی مونږ منو چی ددوئ رد چه ده صحیح ده نه داسی خبره نه ده. شه جی څلورم نمبر خبره ولا کل ما امتنعو من الخوض فیه استصعابا له صعبا فی الحقیقة او داسی خبره نه ده چی دوی یو شی کی خوض منع کړی وی چی دی شی کی خوض ممتنع ده دی شی کی دی مسلی ته به ګوتی نه وروړی دی وجه نه چی دا ډیره سخته ده دا ډیره مشکله ده نو مونږ ته ضروري نه ده چي آ دي په حقيقت کي هم سخته يي نه هغه ته ګوتي سړی وروړای سي شه جي پنځم نمبر خبره ولا کل ما جاءو به من التفصيل والتفسير احق مما جاء به غيرهم او داسي نه ده چي کوم تفصيل يا تفسير دو کړای وي نو دا دی احق وی دی ایغ نه چی کوم باندی دو نه علاوه خلقو چه کړی راتګ کړی کله به دی دو یو تفسیر او دی دو یو تفصیل نه به وروستنی خلق بهترین تفسیر او چه وکی تفصیل وکی ولما ذکرنا من ان کون الانسان سنیا معتبر بالقسم الاول او شاه سوی چی مونږ ذکر کړه چی انسان دا چی اهل سنت والجماعت وال ګرځی د دی اعتبار په کومه مسایلو ده په هغه قسم اول مسایلو ده دون الثانی نه په قسم ثانی مسایلو ترا علماء السنه یختلفون فیما بینهم فی کثیر من الثانی ته به وینی چی اهل سنت تی علماء اهل سنت والجماعت علماء به وینی چی مختلف دی په ډیر هغه کثیر من الثانی قسم مسایلو کی په دی کی اختلاف سره کړی ده حالانکه دواړو ګروپو ته چه ورته اهل سنت والجماعت وایی کالاشاعرة والماتریدیة لکه اشاعره چه د ابوالحسن اشعری صاحب اتباع دی او ماتریدیه چه د امام ابو منصور ماتریدی صاحب اتباع دی لکه تاسو هم لکه دو په ډیرو دی دوهم قسم مسایلو کی چه کړی ده اختلاف کړی ده و تری الحذاق من العلماء او ته به ګورې هغه لوی لوی هوښیاران علما فی کل قرن په هر دور کې لا یحتجزون من کل دقیقة لا تخالفها السنة چې دوی ځان منع نه کوي دوی ځان منع کوي نه د هر هغه باریکې خبرې نه چې مخالف د سنت نه وي چې د سنت مخالف نه وي نو هغه نه دوی ځان نه منع کوي یعنی چې کوي ذکر کوي وان لم یقل بها المتقدمون اگر که متقدمینو په هغه باندې راتګ نه وي کړی خو چی دی مخالف تی سنت نه یی نو هغه مسایل دو ذکر کئ ځکه به زه ذکر کوم زه به تفردات ذکر کوم وستجدنی اشا صیب وایی چی ته به ما مونده کی او حقیقت هم دا ده ته به ما مونده کی اذا تشعبت بهم السبل چی کله لاری په خلقو باندی جدایی راولی یعنی لاری خلق په مختلفو لارو باندی چکی روان کی په فروعو کې او په مذاهبو کې وتفرقت بهم الموارد فيها والمشارب او موارد هغه ګودرونه او مشارب په دوئ باندې تفرقه راولي څوک يوه ګودر ته لاړ شي او څوک بل ګودر ته لاړ شي څوک بل ګودر ته لاړ شي څوک يو ځای يوه مسئله تخريج کړي بل يې بل ځای کړي نو په داسې موقع کې به ته ما وينې لججت بالجادة الجلية چې زه به لازم يم په هغه مضبوط او په صفا لارې باندې به زه روان یم وحققت القارعة القویة او زه به په منځ د هغه مضبوطې او عام شارع عام په منځ باندې به زه هغه مضبوطې لارې په منځ باندې به زه چنې روان یم وسرت لا الوی علی الاطراف والحافات او شاه صاحب وایي چې ته به ما وینې چې زه به هیڅ چیرې اطراف او حافاتو طرف ته کوږ نه شم بلکل به هغه نیغه رای باندې چا یي د ما یي وکنت فی سمم من التفاریع والتخریجات او شاہ صاحب وی چی زه به په کڼوالي کې د تفاریع او تخریجاتو نه د نورو خلکو تفاریع او تخریجاتو نه به ما غوږونه چی کاڼه کړي یو خپل تحقیق به پکې کوم شاه صاحب زنده باد نور به بیا ان شاء الله العزیز آئنده فرصت کې وایو که خدای خوښه وه